چوره سي دا روح التراقيه دي مرايتا تراقي دي رتي صدر العظام دا اډو کې ورته وي دي دا تراوره سي دا روح چې دا روح را اولتي او دا ټول انسانان ناسي خپل خپلوان غي ورته ناسي ان وقيله اليه من د دنیا نه زه نه لاړم دا په ډاکټر نه ده اوسو دا په ملا صاحب نه ده په ډاکټر نه ده نه به زوري نه به زاري نه به زر مې آیت سرخ رودیم بسر سرخ رودیم بسر امام نظر مې آیت نه به زاري نه به زوري نه به زر مې آیت والتفت الساق بالساق په وشي او پاندای د بل پاندای سره دی پاندو ناول ساوی داسې پرور په بر باندې وی وی وی وی په بر باندې نو پاندای په وشي او پاندای د بلې پاندای سره او یا په وشي او سختای د بلې سختای سره یو سختی د ځن کدن دا ها د دنیا د نه پاتې بنگلې چرچې پاتې او بل سختی د اخرت را روانه د برزخ من منیین دا غمنین یمنا چې توی دی لشي پر رحم کې نګوره پر رحم کې توی دی هغه پلیت منین می پیدا کړو زما توحید نه منی ثم کان علقه بیا وګری دی ثم سوار بیا وګری دا منی علقه دمن هغه وینه شو فخلقانو پیدا کړی کې اعضاء منه دا هغه دا هغه وینه فسوا برابر ک تلک الاعضاء دا اعضاء ولا برابر کړ فجعلني وی ګردو منه دا هغه ما ابونا مننه الزوجين جوړا الذکر والانثى مذکر یا انثى یا دواړه الته اخرت کې انعامات او داخه او بندر راي دي دنیا بنجر راي دي اخرت هغه د تیار کړی دی هغه انعامات هغه الله تعالی دې موږ تاسو له هغه توفیق راکړي نو صلی الله تعالی وای و انسان ته اوري نه وي دا دې نه مني نو الله تعالی وي خطر نه مني نو خپل ذات ته وګوره کنه قیامت ولې نه مني اوس ته قیامت ته وګوره من الدهر دی یو وخت نه دی یو زمانه نه څنګه لم یک شی ام مذکورا نو شی موجود کا انسان موجود مونږ تاسو نن تاسو جو اصل کاله مخ کیو نو کړه نو موجود نو نو شی موجود دې انسان نه مراد آدم علی السلام دی آدم علی السلام نه موجود دنیا کې نو یا هر انسان کې نه مراد دی صاحب د سترګو سترګې مې ولا ورکړې ښا غوږ مې ولا ورکړ اعضاء ټول دا عطف دی نور په ټول یعنی ټول مې تیار کړ ان هدینا او سبیل ما هدایت نو پس دې نه چې دې شکر وباسي د معرفت د الله تعالی او پیژني او شکر د منعم خپل پیژني او ادا الله تعالی توحید اومني ان هدینا او سبیل ما هدایت کده ته دلاره دلاره دا لار وخانه کما دا کفر دا اسلام فادیناه النجدین اما شاکرن یا بده شاکری مسلمان وي و اما کفورا یا کافر وي بس اوس دغه خوخه ده که کافر کیږي او که مسلمان کیږي دوا فادیناه النجدین قران پیغمبر دلائل غور تراغلی دي اوس خوخه ان نو کافر شو نو ډیره خل مالم یا جهنم تیار کړی او یتیمن یتیم ته طعام ورکو و اسیرا او بندیوان ته طعام ورکو دا د حضرت علی سے پشان کراغل لري یو ورځ روزه وا مسکین راغی نو بل ورځ یتیم راغی نو بل ورځ اسیر راغی نو درې ورځې دی او دې تیرې کړې هغه به غیله ورکړه ان هغه پشان کې انما نطعمكم ورتموي من طعام درکو تاسو له وجه الله د پاره د رضا د الله تعالی نو کو تاسو نو ور جزا نه غواړو لا نريد منكم جزاء من اراده نه لرو د تاسو د جزاء عوض محسوسه ولا شکورا نه د سنا صفت سنا صفت نیم نه خکنه ولا شکورا نه د سنا صفت صفایي کې ګور سره وایو او هغه با پکې دا دغه کاری شربت او بمو قواریر قواریر به من فضه من فضونا سپین او سره دواو کې به ګور دغه کاری دا او بخکاری د دنیا سپین او سرو کې بخکاری زنجبیل لا سنډ ته وایي سنډ عینن دا یو چینه د فیا په دې جنت کې تو سما چې مسما کول شي سلسبیلا په سلسبیل چینه سرا دې ته سلسبیل وایي په جنت کې دې سنډ ته او دا بال ته چینه دلته خدا یو دا په یو سره هم تلون ته داسې واچي ګلاس اوس کې خوشبوې د پاره په کې دا واچي وي طواف علیهم طواف کوي په ایمان دا دا بسو ګرځي طواف کوي په ایمان غلوانن حسبتهم ته به ګمان وکړې په دوی باندې لؤلؤا منصورا د ملغلرو خورو ته به وایې ملغلرې خورېږي دومره ښایسته به یې هلته خو چې هغه وې غلمانانو ته خیال وکړي وإذا رأيت پاوکی چې ته ویني سم دغلته په جنت کې رأيت وبویني نعیما لاندې به غټ وي د پاسه به په نری غونتا چولی انو عالیم سیا عالی طرف د جامو به سیا وسندسن جامی دا وسندس رحم وکي خضر شنبی خان شنبی او رحم بی و استبرق او لاندې به غټ وي لاندې به غټ رحم چولی ا د پاسه به دا نری چولی وحلو اساورا اغستول بشی دیتا اغکانی تاجد کوه دی یو دا تاجد پر نور امتونو کې نو رسول پاک له خاص تحفه وا ان سبح او تسبیح و لیلا طویلا پاش په لوی کې ان هؤلاء پدې سره دا کافران يحبون العاجله د محبت کې د دنیا هغوی براول وإذا شئنا چې زما رضا وشي بدلنا بدل بکم امثالهم په مثل لري تبدیلا په بدلولو لری بکری کوم نور ورا ولی کنه الله تعالی تسری خلاصه د صورت ان هذه تذکرۃ دا صورت نصیحت ته دا صورت نصیحت ته خو کدی د چاو کتل نو ډیره خوشحالي لپاره دغه نه ساتي يدخل الله تعالی وي داخلو مان هغه څو يشاء چې رضا نشي فی رحمتي پر رحمت کې په جنت کې په اسلام کې په توحید کې په ایمان کې هغه په دې کې داخل ويخرج عنه خارجهم الذين والظالمين ظالمان ظالمان دې رحمت نو باسم اعد لهم تیار کړی لپاره عذابا الیما عذاب درناک عذاب درناک نو له پیار کړی دی دی خو نه مني ما ول عذاب درناک پیار کړی دی په خپل به دی اومني ښا ما ول پیار کړی دی عذاب درناک نو عذاب درناک نو له پیار کړی دی ښا مکی صورت ده مخکې صورت دهر هغه مدنیو اې کې پنځه خبر ذکر شپږ او په دې کې توحید او رسالت تخفیف او بشارت نو تخفیف او بشارت یعنی قیامت قائمي چې قیامت اومنه نازل شوه د پس ته صورت همزنه او مناسبت د کوم ځای سره دی انو مناسبت د ښکاره مناسبت دی د دې ځای سره چې يدخل من يشاء في رحمته داخل به کې هغه څوک چې رضا شي په رحمت خپل کې هغه له اسلام ورکی او اخرت کې بوله جنت ورکی والظالمين عد لهم عذابا اليما او ظالمان له اختیار کړل عذاب الیم او فالعاصفات عصفا نو په هغه ورځ باندې ولا قسم دا جزاء ور کوي جزاء ولا ور کوي په هغه ورځ باندې ولا جزاء ور کوي بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې الذي اظهر قدرته في الرياح الله ذات جنازلې قدرت خپل په بادونو کې دا بادونه اصله هواګان راولي دا د الله قدرت ظاهره په خپل الرحمن رحمان دی بارسال الرياح على المؤمنين پرانی ګل د بادونو خستو په مؤمنانو باندې نرم بادونه را لېږي الرحیم رحیم دی الله تعالی او ګرځول د دې بادونو ملتقيا ذکرا او چې غرزوي هغه القا کوي د ذکر د الله تعالی عذرا او نذرا دا القا د پاره د عذر یاد نذر وی نو تعلیم الله تعالی په اظهار د قدرت په دې بادونو باندې کوي دې کې یو لوی د الله تعالی وحدانیت او قدرت پروت دی نو دا د بسم الله هغه معنا شو اوس والمرسلات قسم می دی پاغ بادونو باندې دا مرسلات صفت ته صفت لا لا بودی د موصوف نه موصوف او تراو باسي والرياح المرسلات قسم می دی پاغ بادونو باندې المرسلات عرفا چې الګي او ذی په آرام سره دا په آرام سره دی رو رو خوشگوار بازی نه لګي مزیدار مزیدار نو ټول خوشاله چې خسته باد لګي دا بادونه ته وګوره او دا ځان دی په قدرت الله فالعاصفات عصفا فالرياح العاصفات قسم دې په هغه بادونو باندې العاصفات چې هغه په تیزه سره دي عصفا په تیزه سره تو هغه بادونه چې هغه تیز وي عصفا په تیزه سره طوفان سیلای او دا راشي او هغه بادونه په تیزه باندې الوزي لکه موږ یو فلاني غاړې ته طوفان راغلو سیلای راغله هم باد ده کنه لیکن الله تعالی غتیس کو او په دې باندې علاقه باندې غبار نرم کی دا باد تیز او دا باد نرم دا وحدانیت د الله تعالی باندې دا دال له په قدرت د الله باندې دا دال له په اختیار د الله باندې دا دال له نو وګورئ دې نرم بادونو ته او وګورئ دې تیز بادونو ته فالعاصفات هغه تیز بادونه دي عصفا په تیزه سره هغه په تیزه سره دي طوفاني تیز باد دي والناشرات نشرا والرياح الناشرات قسم دي په هغه بادونو باندې الناشرات چې هغه خورون کوي فریاح الفارقات قسم می دی په هغه بادونو باندې الفارقات چې جدائی له استون کیو فرقا په جدا کولو د وریاض سره هغه یو وطن وریاض واخلي بل وطن ته بوزي یو علاقې نه راواخلي بل وطن ته راوړي نو داسې بادونه الله تعالی مقرر کړی دي دی بادونو ته وګورئ بل په دې بادونو باندې الله څومره لوی نظام چلی دا هوا ده دا بادونه څه دي هوا ده کنه په دې هوا باندې الله تعالی څومره لوی نظام چلی د دنیا دویم په دې هوا باندې الله تعالی انسان پایي انسان ژوندې په دې نه چې د هوا خوري خسته هوا خوري او خراب هوا غورځي بهر ساش اخلي چې سا دن نبوزي نو خسته هوا دي او چې بهر راځي نو ګنده هوا دي رسول پاک صلی الله علیه وسلم ذکر وای چې تاسو لوخي کې سا ماخلی او بس کې یا پیس کې یا بل څه یې کوي په هغه لوخي کې سا ماخلی چې هغه کې سا اخلي ولې او ګنده هوا ستاره وي ستاسو سینینا دی هواګانو باندې الله څومره لوی نظام مقرر کړی دی او انسان په نپويږي انسان دې ته فکر نه کوي چې دا هواګانې الله ستا د پاره ستا د فائدې د پاره دا تابع کړی دی هوا بادونه بیا هوا چرته تیز کی او چرته رو کی چرته په وریدي یو وطن نه بل وطن توړي او چرته په قومونه هلاکي عادیان په هلاک په هوا باد باندې بريح صرصر ور بادو او تیزبارن هغه هلاک نو چرته په قومونه هلاکي چرته په د قومونو د پاره رحمت سبب ګرځي چرته د انسان د پاره د ژوند سبب ګرځي چرته د انسان د پاره د ملا هلاکت سبب ګرځي دا سه الله تعالی دې دای قدرت دې دا قدرت دی فالملقیات ذکرا فالرياح الملقیات قسم می دی په هغه بادونو باندې چې القا کوونکی هغه القا کوي په قلب انسان کې یا په زړه مؤمن کې ذکرن اے نصیحتو اونکی یو نصیحت راشی گور اللہ دمر لی رحمان ذات تے فمن بانے سنگا خباز راو لے گا دمر لی ذات تے من لے دا سے بازین مقرر کری دی یا اوڑی کی تاسو وائے انسخہ گرمی او مزیدار باز راشی ار یو سرے وائے دے شکر دے خدایہ باز راغ مزیدار ہوا راغلا دا وائے که په جیبی کې راشي هغه دومره یخ وي چې انسان په زړه کې هغه عذر راشي یا الله تعالی که دا هوا یخ شوه او ټول خلک ټولې بوټي وچوي نو انسان ورته بیا څه شی دی نو فالملقیات قسم مې دي په هغه فریاح الملقیات قسم مې دي په هغه بادونو باندې چې هغه هغه چې چې هغه له پکې یره راشي نو دا بادونه الله تعالی ذکر کړل طالبانو مختلف دا بادونه قسمه قسم الله تعالی ذکر کړ دا څه لپاره د اثبات د قیامت لپاره په دې بادونو باندې اثبات د جزا د قیامت کوي په دې بادونو باندې اثبات کوي د جزا د قیامت او هغه جواب دا دی دا د ټول قسمونو جواب دی انما توعدون لواقع انما توعدون په دې سره هغه چې تاسو سره وعده کولی شي د بعث او د جزاء انما توعدون البعث والجزاء د بعث او د جزاء وعده سره کولی شي لواقع واقعی کی دن کی دا وحالکم فیه متفاوت او حال ستاسو پای کی دق شان په تفاوت سری خانه دا تفاوت پیژنی دق شان تفاوت به ستاسو پاغی کی حال ستاسو دق شان په تفاوت باندې پای کی وهو العذاب مختلفته او عذاب مختلف بیو جحیم بی جهنم بی او زمهریر بی غسلین بی وغیره وغیره هغه نور په سکه ان عذاب ربک لواقع عذاب درستا واقع کیدونکې د ګناګون قسمه قسم ولی قسم دی په دې هواګانو او په بادونو قسمه قسم باندې دا دال دی په قیامت او په جزا ستا باندې دا دال دی په جزا ستا باندې په قیامت کې تعالی به جزا در کول شي او دغه شان قسمه قسم جزا وي ښا نو چاله به حد راور کوي لکه خسته بادونه او چاله به سخت جزا ور کوي لکه سخت بادونه نو دای اثبات د قیامت د جزا چې ستاسو جزا به راځي جزا به درکوي دله نو هغې سره مناسبت شو يدخل من يشاء في رحمتي والظالمون أعد لهم عذابا أليما ولكن هغه ربط راوته چې ظالمان مؤمنان په رحمت کې داخل کی جنت کې او هغه او کافران له تیار کړو عذاب الیم عذاب عذاب درناک تیار کړی انما توعدون لواقع په دې ترا چې تاسو سره وعده کول شي واقع کیدونکې حال تاسو په تفاوت سره جزاګان تاسو په تفاوت سره دا تفاوت نور کوي ولا اوس دا جزا په کله واقع کیږي او د دې جزا تاسو کوي چې دا جزا راکړي حالات زمونږ ګناګور دا جزا به کله واقع کیږي نو دا هغه وخور تخی فإذا النجوم تمسات فهو وقت چې نجوم دا ستوري تمسات دا تورشي دا لاشی روا دستو فیضا نجوم تمسک محقت نورها محو بشی لار بشی روا داغی دا سوری و بالکل تور شی ویضا السماء فرجت پاو وقت چی اسمان اچویگی فرجت اچویگی يا اسماننا اسمان و اچویگی وإذا الجبال نصفت فهو وقت تغرون نصفت والدولشي قلعت من أماكنها دا به والدولشي دا غا مخدز مكنا دا سبه والدولشي قلعت من مكانها بالسرعة فتيغاي سرا په تیزه سره به دا د خپل ځای نه ځکه یو ځای کې راځي تصیب مهیلا په شان د ډیرای د شګو بدلو به شي بل ځای کې راځي کل عهد المنفوس په شان د وړای زمبل شي لکه وړای زمبل شي دا دغه ټوپونه وي دا چې ضرب ضرب شي نو دا به چې شاوي د قوم او د پیغمبر قوم نه به تپوس کوي چې تاسو ته پیغمبر درغلی او که نه پیغمبر ته به سوال کوي چې تا دې ته رسول کړي او که نه نو اقتت وخت به ورکړی شي جمعت للشهادتې جمع ورکړی شي د پاره د شهادت چې شاهدي په وکوس لأي يوم اجلت د پاره د کوم راځي اجلت وخت ورکړې شو د کوم راځي د پاره وخت ورکړې شو نو چې عظمت شان بیانې ليوم الفصل د پاره د غرضي ليوم الفصل د پاره د غرضي د فیصلې د قرض د فیصلې دغه دا رز د فیصلې ده په دا ورځ کې یو فیصله کیږي په مابین د چا کې د مؤمن او د کافر کې فیصله به کیږي په مابین د مؤمنانو او د کافرانو کې او فیصله به کیږي په مابین د رسول او د امت کې او یوم الفصل فیصله وکړي په مابین د محق او د مبتل کې مبتل کافر دی محق مؤمن دی نو دا به فیصله کیږي وما ادراک څه شي پوه کړی تعالی ما یوم الفصل صدا غرض د فیصله ډیر لوی عظیم الشان رض دا دا څه عبارت چې راشي کنه نو دا ډیر لوی عظیم الشان رض دا لأي يوم أجلت چې تکذیب کړی یې لذالک اليوم چې تکذیب کړی بذالک اليوم په دغه ورځ د قیامت یا لذالک اليوم په دغه ورځ د قیامت باندې اغل عذاب دی لوی عذاب دی ولا رضای تکلیف ورکو اخروی اوس ولا دنیوی تکلیف ورکو چې تاسو دا د قیامت نه منئ او د قیامت عذاب نه انکار کوي نو د پاګلانو د دنیا د عذاب د دې دنیا عذاب باندې دال کې کنه عذاب د قیامت د دې دنیا عذاب باندې دال کې عذاب د قیامت قوم نمونو دا عادیانو سمودیانو وغیرہ دامی علاق کری دی دامی اولی علاق کر مقابلہ دا پیغمبر کولا توحید نمانو اخیرت نمانو دا کمی علاق کری دی ظلم راواغس حلاق نکل ستا په ذات کې دلیل له توحید موجود دی ته په دې باندې نه پوهېږي ته خپل ذات ته وګوره څنګه الله تعالی وایي ته اوس خپل ځان ته وګوره نو خپله به که تاسې عقل وي او کله به پیدا کیږي بیا هغه مرګ او ارسی هغه جوړ پیدای صاحب دی خو دا ما ته اندازه ده چې د دینه به څه پیدا کیږي څنګه به پیدا کیږي کله به پیدا کیږي الله وایي نو ته مې ګوره پیدا کړې او نو ته خپل ذات ته وګوره تا چې دلیل د توحید موجود دی د الله تعالی نو دقه شانته يمنكر د قيامت د بعثنا باران به وروم په ما بین د دوه شپېلو کې نو په هغه اوبو باندې به بیا تاسو تازه کوم ژوندي به کوم که نه ولې د قیامت نه انکار کې دا ورته د ده په ذات کې دلیل د توحید او اثبات د قیامت ورته په عجیبه رنګ باندې وکړو لولي غرونه شامخات عالیات اوچت غرونه واسقیناکم ما ان فراتا او سکون تاسو ته منها د دې غرونه نه ما ان فراتا او بو خوږي څنګه خوږي او بو هغه غرونه کې کمی چینی په کومه شکل کې د غر په سر باندې وسکي او بو هغه د سطح سمندر نه اوچتي بس بنی د غر په سر کې به چینی خانه او به ورته نه را رواني الله تعالی وایي دا اوبه د له ما ګرځولي دي د ګټې نه مې له پیدا کړي د یو ګټې نه مې اوبه پیدا کړي په تصور کې ته وګوره د ځمکې د سطحې نه به هغه پنځه شپږ زره اووه زره فوټه اوچتي او تا له ما هلته پیدا کړي شپږ اووه زره فوټه چې ته بره تلې ستا به بېخ نه وتل یا کترا کوزی دی دا غرنا بیخ بدی نواتا دین عام تا زما اگورا دا اوبو پاغ غر سر کی چا پیدا کری دی نو اللہ تعالی وقتا دا دلیل دی گورا دا غر پا سر کی اوبو پیدا کری ستا دا حیات دا پارا چی تپی جوندے پاتے کی گی ستا د حیات د پاره نو دک شان ستا د ژوند د پاره چې ته ژوند دې پاتې شي او ته ژوند دې شي دا غوبو د منې نه ژوند دې پاتې کړی کنه په غرونو ګرځا بیا معلومو غرونو ته دې په سما کې ګرځي او تمین دغه غوبو نه پیدا کړی ویل العذاب یومئذ پدغرس کی للمکذبین د پار داغه مکذبین چې تکذیب کوي رہی د قیامت تکذیب کوي د باس تکذیب کوي د باس د قیامت د جزاء عذاب دی اوس چې څوک تکذیب کوي نو تخفیف ور کوي اخروی یقال لهم او ویل شي دیتا دی مکذبین تھا ان تلقو زی ان تلقو روان شي زی الا ما کنتم بی تکذبون الا ما هغه جزاتا الا ما هغه جزاتا کنتم چې وای تاسو به باغ جزا باندې تکذبون تاسو تکذیب کو تاسو وی لا جنت ولا نار ولا قیامت تاسو دا وی کنه زئی هغه جزاء ته زئی روان شي دوی به روان شي هغه جزاء ته یو بیا به ورته وی ان تلقو زئی الى ذل اغا سورتا نو دا سورې نه دی چې هلته دی یې سورې تیار کړی دی ښه سورې مؤمنانو له تیار کړی دی الا ذل ذل خطور ته وایي الا دخان جهنم دا دخان د جهنم دی تک تور وي تک تور وي هغه به داسي لکه سورې چې لګي او وی به هغه تک تور دخان دا دخان د جهنم دی هغه ګیس هغه به یخنی وي نو دی باندې دا نه چې هغه سور دی ولا یغوی من اللهب نه به لرکۍ نه به دفه کوي د لمبې نه لمبه به هم دا نه چې لمبه به پرې دفه وي اور به ځینې دفه کوي سور دی نو اور به دفه کوي نه اور به په اور ورځي خدا به هغه توروالي ته بوزي او هغه په شکل دی او سوري لګي هغه سور نه دی هغه دخان د جهنم دی لګي دا به جمع کړی ولخه دا به ول جو کړی جمع کړی چې دې سوري ته او هغه سور بسی ذی ثلاث شعبی صاحب د درو شعبو بئی یو شیبه به پورته د کافر نه یو به د ښي غاړې ته د کافر بل به د څه غاړې ته د کافر درې درې شعوبه یې نو درې ثاني نو مقصد ته خبره دا وي چې ګوره یو دی پلا یو دی پلا یو د پاسه نو دې پاغه دې سپټ وی کنه دا چې ګیس چې پټ وي صاحب یې نشي غوښته ښا صاحب نشي غوښته په تکلیف باندې وي سپین نه خلا څه په بد حال دی دا درې څنګه ولې دي ځکه یو د توحید نه انکار کو دا الله وحدانیت نه منو او بل انکار کړو د رسول نه بل انکار کړو د رسول نه او بل انکار کړو د سنا د قیامت نه قیامت نه انکار کړو زوس دې درې واړو څخه دا دا درې واړو یا د توحید نه د قران نه د رسول نه نو بیا درې واړو شو دا انکار کړو ځکه فی ثلاث شعوب په دریو شعوب کې وي ځکه تاسو توحید نه منه پیغمبر دې نه منه د قران دا مسلې دې نه منلې دا دلایل د قران دا بتا ته جب لګي نه لا یغنی نه بلر کوي او من اللهب دلمو دا نه چې د ګرمای به په تکلیف به په ناراضي او سختی به ناراضي ښا دا به وي دا څه به ورته وي انها دا جهنم دا لهب انها ضمیر دی لهب ته دی انها دا لهب د جهنم ترمي وشتل به کوي بشررن په هغه بصرو باندې بصري پوستکي په بره باندې اور چې بلکې د دینه بره بصري دي که نه پوستک هغه ته نه روان شي بره بشررن په هغه بصرو باندې کل قصر پشان د بنگلې قصر په څلور شپږ کناله کې راځي دوه درې جریبه چې قصر قصر بویا داسې لکه د قصر مربا د دې جهنم هغه بصري جهنم یو لوی شی دی د دې بصري به څومره یې قصر لکه یو قصر چې زیاره الته به داسې ښکاري بره چې لاړ شي لکه بینور او خان دا نور چې ورته نی پرې خو دی وي کنه په خپل طبیعت باندې ګرځي نو دا چې خان دی بینورا بربا دومره لر دا جیس کې ګوره درې څلور سوه کسان ناسي دی چې بر روان تا ته بدلته وګوره هون ته تپس کاری چې هغه د څه روان دی په منځ کې هغوی کې درې څلور سوه کسان ناست وي نو دی چې بره کله وخېږي دا بصرې کته به قصر ښکاري او چې بره وخېږي کانه جمالت لکه دا اوښان دي صفر هغه زیړ بي موره ندا تا اذکار یقال لهم ابو الشریط هذا یوم دا رز لا ينفقون چې دې دې باندې څوک نشي کولای چې اعتذار په عذر کې خبرې باندې نشي کولای په عذر کې چې عذر پیش شي چې یا الله دې کوی شي توبه وباسو یا دا دا سپیږي دا اسم قبليږي ولا يؤذن لهم ان باذن کول شي دیتا فيعتذرون پس دې عذر پیش شي دی نو ایزم کول شي دیتا چې دی عذر پیش کیو انو په قیامت کې په باز ځای کې بدی خبرې کوي په قیامت کې او په باز ځای کې به ولا نختم على افواههم وقلیمان مهر لګی ښا بیا به خبرې نشي کولای او په باز ځایونو کې به خبرې کوي وشوي او بعض ځایونو کې هغه به له پخلې باندې مور ولګوي اعضا به خبرې کوي بیا بیا به اعضا خبرې کوي لا یوزن لهم فیاتجو ویل عذاب یومئذ په دغه ورځ کې للمکذبین د پاره د مکذبین یقال لهم ابویل شریط هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصلې ده دا ورځ د فیصلې ده په دې ورځ کې به جدا کېږي دا ورځ د جدایۍ ده فصل راځي جدایي راځي که نه جمعناکم جمع بکم تاسو الاولین هغه امم اولین اولنی او اخیرنی ټول به جمع شي آدم علیه السلام نه الواد نه راوالي اخري ټول به جمع شي وان کان لکم کیدن کچری دی لره کید ستدبیر سچل د پکې کنه دا عذاب د ځانونه ویل عذاب یومئذ فدغرت په ورځ د فصل کې للمکذبین د پاره د مکذبینو دا چې عذاب به ورکې خان دي مکذبینو دي منکرینو لرا چې توحید رسالات قیامات قران دا نه منو الله موعظه بشارت دا هغه خلک چې غي مني هغه به جان دل مني نو دا غي ته بشارت ته ان المتقین په دې سره متقیان فی ظلال ګور دایمو په سور کې هغه یو په سور کې دي کنه ها انطلقوا الى ذلا ذل ذي ثلاث شعب اغیم سوری کی دی او دلتا مومنین سوری او دی سوری کی آغا سوری کی دزمکی دا اسمان فرق دے اغا دا جہنم اغا دخان دے او دا دا جنت سوری دے او بولی چی متقیان تا ام قدیسر متقیان فی ذلال فاغا سوری دا جنت کی بیو وعیون فاغا چنو کی بیو عبادت با کو خیراتونه با کول او وظیفه با کولې زئی خوري مزه کوي دا راغي بدلی ور کوي وشربو هني ان سکي په او خوري او سکي په خوشاله سره بما كنتم تعملون